دیني خویندو پامیمې او روبینې لیک را لېږلی او پوښتنه کوي وایي که چیرې یوه ښځه حملداره وي د حمل له امله د روژې په هره ورځ کې قی کوي د دغو روزو قضا پر ستا او کنه و دې خوند ته باید ووایم چې مخکې هم ما دا مسله په تفصیل بیان کړه ومن قاء فلا قضاء ومن استقاء فعليه القضاء یو روژاتي چې په روژه کې استفراق وکړي ایا دې وي قی ووایي اما بې اختیاره بلکل دا روژه نه ماتېږي روژه هغه څه روژه ده ټول هغه خواړه چې دغه مؤمن مسلمان خوړلی وي او د ورځې قی کې بې اختیاره بلکل یې پر هغه روژه کراهت هم نه راځي او من استقاء فعليه القضاء هغه سړی چې عمدن په خوله ګوتې چښي او دی قی وایي مسله په دغه ځای کې ده که داسې پېښه وه چې روژه یې په یاد وه د دغه سړي چې زما خو روژه او بیا په خوله ګوتې چښي عمل دا قیوی ده دوا او دریم لمبر چې بیا دا قی په هغه اندازه وي چې خوله په ډکېږي لږ نه وي نو که دا درې شرطونه پر ځای و روژه یې ماته ده اما کفارت نشته نو بی اختیار قی که یور وزوی که دویر وزوی که گرد میاشت وی هر ورځ دی ور پیشیږي بالکل هغه روژه نه ماتیږي نه مکروه کیږي دا پر دغه زنانه باندې قضا نشته اما که دې په قصدا قی وهلی و او روژه یې هم په یاد وه او قی هم ډېر وهلی و چې خوله پټه کېده دلته نو بیا هغه روژه ماته ده د هغې ورځې که یوه ده که دوې بیا بې قضا راوړي پس له روژې والسلام